مدنی چی آ دی مقصد یو خلق وی چی ایغا امین غوندی چی ایغو خوا ته دی جمع کیږی او آ خلق په بیا دا دی کلی په دی مفادات عامه و باندی چه کئی لګئی نهرونه به کیندی بل وار به بیا فنډ جمع شی بیا به سړکونه یی بل وار به بل شئی بل وار به بل شئی نو یقینا چی دا مقصد دا دی چی دا دا ارتفاق ثانی چی وا شهری تمدن دا دی ارتفاق ثالث تقاضا کئی دی یو وړکی حکومت قائمولو چکی تقاضا کئی چی پا دی یعنی ضلع پا سطح باندی دی یا دی یو شہر پا سطح باندی دی یو چوی حکومت وی نو اوس دغه سی خو به ګڼ شی ضلعی وی نو داسی با واړه واړه حکومتونه چسی جوړ شی نو چی کله دا واړه واړه حکومتونه جوړ شی نو دا بیا دی ارتفاق ثالث رابع تقاضا وکی دا دی چا تقاضا وکی ارتفاق رابع ځکه چې دلته به اوس چې دا واړه حکومتونه جوړ شو نو دی باندې چې کوم هغه برسر اقتدار خلق وي نو هغه سره پیسې هم وي هغه سره مال و دولت وي هغه سره ثروت وي دبدبه وي هغه سره یو مخصوص لشکر هم وي نو انسانانو کې طبعا هغه په یو بل باندې مقصد دا دی چې دا پرته ده چې یاره زه دې په غالب شم او د بل ملک ته چکه ونیسه د بلک ته ونیسه د بل دې چکه ونیسه لکه هغه سعدی صاحب وایی کنه چی بادشان مقصد دا دی چی دا په یوه هغه باندی نه کیږی صبر هم چنا در بند اقلیم دیگر هغه بل سوچ کی چا بل می چه کړی ونیولی ناوخته کنه بیا به می دا شعرونه درته ویلی وو سعدی صاحب آ په دی سیاسیاتو کی خپل دور کی ښه ماهر سړی وو سعدی صاحب نو بیا دو کی دی نزاع خطره چی د یوی ضلع وال مثال په طور باندې د بلی ضلع وال سره د یو شهر وال هغه حاکم او گورنر د بل سره چنه وکی جنگ جګړې ونکی دا خطره ای پکی نو چی دا خطره ای نو دا د یو ارتفاق رابی تقاضاو کی چی ایغا تا مقصد وفاقی حکومت تاسو مونږ نن سبا ورته وایو چی دا ټول دی بیا پورته یو بل حکومت وی مرکزی حکومت تی وی چه سبا هغه د دو په مابینځ کی فیصله کئی د دو فنډونه دی مقصد جمع کئی او تقسیمه یی او چیرته یو بل حدود دو سره کراس نه کی که دا اوس وفاقی حکومت نه وای صوبو خلقو به سره خوړلی نه وو خوړلی به یې ورسره یو به ورته ویل پنجابیانو به ویل چې مونږ پنجاب له دغه ځای نه شروع ده مونږ ورته ویل چې نه نه تر دغه ځای نه د دالې نږدې رئیس بیا به مو مقصد دا دی چې د تور تور هغه به مو نه ښه جي نو دغسی به موایو جنگ جګړې بس چوی سره جوړی وی لیکن معمولی چی کومه نزا راځي هلته فوج پسې راشي هغه چه کی او حکومت پسې راشي هغه فیصله وکړي چې نه نه دا حد باندې تر دغه ځي دا له هغه دا له دغه دا دا لې سره فیصله شي نو دا ارتفاع کې ثالث بیا د ارتفاع کې رابع تقاضا وکړي خو د دې ارتفاع کې رابع بیا دوه صورتونه دي یا د ټولو یو مرکزی حکومت جوړ شي او یا یو په ایغ دور کې یو غټ حکومت وي چې هغه ته بلاک وایي چه ورته وایی بلاک سپر پاور طاقت چه ورته وایی نو هغه سره بیا چسی منسلک شي هغه سره منسلک شي هغه غټ بلاک سره نو هغه بیا دیو نزاعات چکای فیصله کای نو دیت بیا ارتفاق رابی وای او په دې طریقې سره دا انسانی نظام دا مقصد دا چې په دنیا کې سکیږي دا چلیږي په دې طریقو سره اوس تاسو په دې باندې پوه شو په دی ارتفاقاتو مسئلې باندې بس دا شاه صاحب په دی باب کی دی دښی چکه غواړي بیانول غواړي دی دی ارتفاقاتو مسئلې بیانول او دی وجنه اوس تاسو سوچ کو اوس که یو حکومت وی هغه مقصد دا چې په خلق صحیح سوچ نه کوي ا دی اخ کلی خپل خلق سره یو ځای شي کله کتا سو لیدلی دی ډیر کلو کې داسې سنجیده خلق وی او هغه چیرته یو سنجیده مشر وټاکی او خپل کلی په سطح باندی دا سره وکی چی یاره دا زکوة په دالته سره یو ځای کو بیا به هغه فلانی دا دری څلور مدرسی جوړی کو دا به سره په چلو او بیا به سالانه یا ماهانه کور په هغه تعداد سطح باندی او دی مالداری په سطح باندی دا پکی دی چی یاره دا کور به ماهانه زر روپی پری کئی دا به سل دا به دونه دا سره جمع کئی یو امین سړی خواته او بیا یو کمیټی جوړه کړی او د هغې په سطح باندې بیا د کلي په حوایجو باندې نظر وساتي نو دغه کلي کې به تاسو یقین ومنو چې په دوه درې کالو کې نه به د بجلي ضرورت چې دو حکومت نه مطالبه وکړي نه به د ټیوبیل ضرورت وي نه به د لارو پخولو ضرورت وي دا ټول کارونه به وشي او چاته به پته هم ونه لګي او دا دو بیا چې کولی شي سرانجام کولی شي نو دا په دې طریقې سره دا نظام حکومت دا مقصد چکیږي چلیږي دا سی وړوکی حکومت بیا غټ بیا داسی بیا داسی تاسو په دې خبرې پوه شو شجی دا طریقه دا چې دا کومه مقصد دا دی چې مونږ وویله بهر حال اوس عبارت ته ګور عبارت آسان ده زه به درته زر زر معنی کوم چې دا باب پکې ختم کو انشاءالله په جنس کی دسره څوک شریک دی نور حیوانات او پدی کی ورسره شریک تا والاستظلال من الشمس چه لمر نه ځان سوری ته کی والمطر د باران نه والاستدفاء فی الشتاء او ځان ګرمولو څخه اسباب جوړ کی په ژمی کی وغیرها دارنګ نور حاجتونه پدی کی انسان نورو حیواناتو سره شریک تا وکان من عنایت الله تعالی به او د خدای پاک خصوصی عنایتونو نه ده په انسان باندې دا خبره ان الهمه کیف یرتفق باداء هذه الحاجات چی انسان ته خدای پاک الهام کړه د دې خبره چې د بس څنګه مقصد دا چې فائدہ اخلي او څنګه به دا حاجات حاصلې دا الهام طبیعی و تکړه دا من مقتضى صورته النوعیه او دا تقاضا دی صورت نوعیه دی انسان دا فلا جرم یتساوی الافراد فی ذلک نو خامخا به د ټول افراد انسانی په دی الهام طبیعی کی سره شریک وی الا کل مخدج عصت مادته مگر هر هغه مخدج هغه ناقص الخلقت چی ماده دی هغه نه انکار کئی لکه انسان کی خدای شهوت اچولی دا خو یو سړی اول نه نامرد پیدا کړی دا نو هغه ماده دی خبری نه چه کئی انکار کئی کما الهم النحل لکه خدای پاک الهام کړی د چاته مچی ته دا پدی الهام کی گور نور حیوانات انسان سره چی دی شریک تی کما الهم النحل لکه خدای پاک الهام کړی ته مچی ته کیف تاکل الثمرات چی دی به میوه څنګه خوري ثم کیف تتخذ بیتا بیا به کور څنګه جوړی یجتمع فیه اشخاص من اشخاص من بنی نوعها چی دی بنی نوع اشخاص بیا پکی اوسی یعنی خپل هغه مچیو له نوع نه چی کوم دی چی هغه پکی اوسی نو بنی نوع هم وپیژندل ځکه می ددی اصطلاح درته مخکی وضاحت وکړو کنه ټول منطقیان یو ثم کیف تنقاد بیا به څنګه بیا دا دا ورته په ذهن کی وګرځي چې څنګه به دا مچی انقیاد کوي لیعصوبها د هغه خپل مشر هغه مشر مچی دی هغه انقیاد به څنګه کوي وکیف یرد الماء او سنگ بده اوبو تور درومی وکیف یفر عن السنور والصیاد او سنگ بده پیشونا او دخکارینا منډی وهی وکیف یقاتل من صده عما یحتاج الیه او سنگ بده جنگ جګړه کوي ایغه چا سره خپل بنی نو یوال سره چې دای منی کوي د خپل محتاج الیه نه بل سو کرنا دانا خلی نو سنگ به سره جنگ کوي داس به پور ډټ شي بل به وهی پاغ باندې زر بخپل دانا واخلي چې وکی وابل وزي چې مچرچنو دا کتلی دي کنه بیا دا کیسې خو یې په ګډه سره کړې وې نو د اولاد تربیت په په ګډه سره کوي او د هغه هګیو بیا به څنګه د هګۍ سره ساتي نو ښځه په ناسته بیا چې هغه لاړه شي بیا هغه نر ورته راشي هغه لږ تری په کښېني چې هغه ګرموالی یې ختم نه شي که نه د قوت اصل کې اچولی خدای هغه مادې کي خو نر تری په کښېني چې هغه هغې ختم نه شي هغه ګرموالی ثم کیف یزقان الفراخ بیا دا خبر ورته وګرځي چې دوی به بچی ته خوراک څنګه سره ورکوي بیا هغه چونچې باندې ګوره خوراک ورکوي وکذلک لکل نوع شریعت او دارنګه هر نوع دی پاره یو طریقه ده یو شریعت ده یو منهاج ده تنفث فی صدور افراده چه اغا طریقه غرزول شی پا اغا سینو دی افراد دی, دی نوعی کی من طریق صورت النوعیه صورت نوعیه چه سنگ تقاضا کی اغا شای خدای پاک چی پکی اغرزی نو دا هغه الهامی تدابیر نافعه دی الهامی په دې کې حیوانات انسان ټول سره چې دی شریک دی نو دغه سی طریقہ وکذالک الهم الانسان دک شان خدای پاک انسان ته هم دغه الهامات ورزولی دي کیف یرتفق من هذه الضرورات چې دای به دغه ضرورتونه څنګه نفع اخلي لیکن انسان ته خدای پاک امتیازی شیونه هم ورکړی دی غیر انه انضم له مع هذا ثلاثه اشیاء لیکن دې سره سره انسان ته خدای پاک درې شیونه نور ور منظم کړی دی دی چا دی وجنا لمقتضا صورته النوعیه الرابعه لا كل نوع دی تقاضی دی صورت نوعیه دی انسان دی وجنا چا عالی صورت نوعیه دا په هر نوع باندې دی ایغه دی وجنا انسان ته خدای سره نور مزید شیونه ور کړی دی احدهما چا یو شای دا ده چی انسان ټول عمر تقاضا دی طبیعت دی وجه نه یو کار نه کئی بلکہ کله کله دی عقل اغا رنا کی کئی اگر که طبیعت دی اغا نه منی مفاد عامہ دی پارا لگیا ئی احدها یو دا ده الانبعاث الی شیء چی دی پاسی وشتا من رای کلی دی رای کلی دی وجه نه یعنی مفاد عامہ دا دی شاہ سے خپل اصطلاح در رای کلی دی مفاد عامہ تو تی چی عام خلقو پکی فیدئی کله یو انسان یو معقول شی نفی ته پاسی یو معقول نفی ته پاسی لیس له داعیت من طبیعته چی ایغا پار داعیه دی طبیعت تی انسان کی موجود نئی لیکن مفاد عامه ته وګوری فیقصد نو دی قصد کئی ان یحصل نظاما صالحا فی المدینه چی صالح نظام دی په ملک کی رئیسی مجاہد وی او یکمل خلقه یا دا کوشش کئی چی ما اخلاق تکمیل دی وشی ويهذب نفسه نفس تهذیب دی وشی او يتفصى من عذاب الاخرة یا داسی کارونه کئی چه عذاب دی آخرت نه دی بچ شی نو دا خو ټول دی طبیعت خلاف وی لیکن هغه عقل دایره دی وجه نه دی کئی او یمکن جاهه فی صدور الناس یا داسی کارونه کئی سړی تودی تیری چه سبا بیا دی ما هغه اهمیت تی خلق په زړونو کی وغورځی وتدفع حاجتها فقط او حاجت په پوره شي فقط والانسان ربما یرید او انسان کله دا اراده کوي ان تقر عینه چې سم سترګې په یخې شي دا ارادې مو نه وای بیا ولې هر وخت کور ته چې ځي بیا د مقصد جنګ جګړې جوړې کړي درته وایي چې نه دغه ځای مو بچیا درته هغه غوښتې ده شاینۍ ته ورته وایي چې دا بلکل نه کوه بیا به کور ته رای نه شه فلان د چې هغه فلانۍ نه یي که نه دا چېرته هم نه غواړه ولې حاجت روائی خو دی په هغه باندې کیږی هغه شای خو په هغه کی یا په بلی کی نه دی سره سره څه غواړی انسان نظافت غواړی او یو مقصد پاکیزګی او دا شیونه چه کئی غواړی وتلذ نفسه او نفس پیغه سره خوند حاصلی زیادتا علی الحاجه حاجت هم پورا کیږي ور سره ور سره مزید چوي زیاتواله ای پکتا صدر صاحب ته په دې خبرو پوه شوي شاجی فیطلب زوجتا جمیلتا شاه صاحب وی ګور زل ځان نه توای شاه صاحب چې ګور دا شاینې خیسته شاینې غواړي دا سینه چې بس حاجت خو پوره کیږي خو یو شی ده او دا خو کیفیت تیران ګوره دغلته معمولی پترایر واخله وی سیله وه نو سپینه چرمن او تور چرمن یو شی دی غلاندی وینه یی غلاندی وینه یی انور ټول هغه دی کازوراتو یو پوزی وی ډک هغه دی کازوراتو یو ډک پوزی صرف داسې ده لکه رنګ چې وي نو نور خو څه دونه فرق نه لیکن بیا ته سونه سر پسې چکای ماته شجی و طعاما لذیذا دارنګ خېټه مړول دي په کور خو په دالو خېټه مړیږي او په غوخو باندې چې خې د سری کړي په ایغه باندې مړیږي لیکن ته هغه غواړي ایغه باندې خېټه نه مړای او زناور دي تنو ګوریا بیا په ګډي فاذا راى من الحکماء نو چه کله هغه هوښیارانو کی څوک وګوری وسمع ما استنبطوه او دی خبر شی په هغه چی هغه نورو خلقو خو دا طریقه دی پاره ایجاد کړی ده تلقاه بقلبه بیا په زړه سره هغه خبره چه کی قبوله کی وعض علیه بنواجذه او سم په نواجذو سره په هغه باندې غاښونه ښخ کی یعنی زر تمسک په کی هغه طریقه پریږدي نه ولی لما وجده موافقا لعلمه الاجمالی ځکه چی دی هغه طریقه خپل هغه علم اجمالی سره موافق مینده کی تا زړه دا غواړی چی یاره دا ګرمی ده چی داسې یو شی وای چی تا باندې هوا لګیدلای خو اوس په دې پوهیږی نه چی څنګه جوړ کړم او هغه بل چا پنکی ایجاد کړی ده چی ودی لید زړه دې خوشحال سو چی وای وای ما دغه تمنا وا چی دغه څه شی وای چی سړی باندې چوالای هوا لګیدلای هوا یې په سړی باندې جوړولای فورا دی قبول کی کنه کی قبول ولی دا ټول عام خلق بیا دغه دی هغه موجدین د ایجادات چکی قبلی شجی فرب انسان یجو ډیر کله ته یو انسان وګی شي و یزما تګی شي فلا یجد الطعام والشراب نو خو طعام او شراب من دینه چې وز سو خره څنګه سو وس کدا څه شی بکم وس فیقاسی الما شدیدا نو سخت مصیبت باندې وی او تکلیف محسوس کی حتا یجدهما مقصد دا دی چی غوبل کی بیا به و تزریتها بیا به پاغه پنځغاخی باندی هغه باندی والوزی بیا به بوس لری کی او دانی به چسی زان لشی وحفظها الى وقت الحاجه بیا به وقت حاجت پوری هغه محفوظ کی په کمری کی به کیدی چک چور دی ضرورت هغه براړی او خوری به دارنګي واستنبت حفر الابار للبعيد من العيون والانهار او چې کومې ځمکې د هغه عيونو او د انهارو نه لرې دي هغه ته به داسې کوې وکیندي واستناع القلال والقرب والقصا او بیا به مټونه ورته جوړ کړي بیا به هغې کې اوبه اچوي بیا به یې دالې پکې اړوي یا به هغه واړه واړه لوښي ورته جوړ کړي یا کاسې بیا به ارټ په جوړ کړي بیا به دغسې دا سیراب کوي فیتخذ ذلک بابا من الارتفاق دین یو باب دچا جوړ شي ارتفاق جوړ شي اوال خبزه او پخول دی مړی او هغه ایجاد کړی دی چه کله دا ووینی سم خوشحال سی فیتخذ ذلک بابا آخر دا یو بل ارتفاق شی ای یو بل فائدہ حاصل شی کنا وقس علی ذلک حاجاته کلها په دی باندې دی انسان ټول حاجات ته چکوا قیاس کوا په دی طریقې سره شجی اوس خو ټیم پورا ده کنه ما ویل رسی بکلس منټه بیا برسی ده حاصل خو می درته ویلی او کنه ګرانو او خوګو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسه الله ته راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسټ مرکز دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک کې له مجاهد عزر عالم سره ملاوي دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداء حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاویږي ومن الله توفیق او متأمل سړی عاقل او متفکر سړی او یو عقل مند انسان چی وی عقل مند انسان نه نه کبار یو عقل مند سړی دا دا ورته بند هلکه ورشه والمستبصر او یو عقل من سړی چی وی عاقل سړی وی متأمل وی متفکر وی یشهد عنده لما ذکرنا نو دخواتا مقصد دا ده چی دا مونږ چې د کومې خبرې ذکر کړي شاه سوی چې د ما کوم تحقیق درته وکړو نو په دې باندې به ده خوا ته ګواه موجود وي، یو عقل مند سړي خوا ته، متفکر، متأمل سړي خوا ته به په دې خبرې باندې ګواه موجود وي چې آ څه شی ده ګواه، حدوث کثیر من المرافق فی البلدان بعد ما لم تکن، حدوث دې ډېر ګڼ شی هغه تدابیر نافعه و په شهرونو کې بعد ما لم تکن چې هغه مخکې نه و. وخت ضرورت په بنیاد باندی ورو ورو دغسی مقصد داده چی دا ارتفاقات زیاتیږی او خلکو ضرورت رادرومی او دا ارتفاقات کیږی ګوره مخکی آبادیګانی دوره نه وی دا فلشونه دا کیسی نه وی دی چا تصور نه وو کړی چی داسی به یی فلش پی کوه به دی وتکندله یا ټول جواب طعام به دی هغه ته ځی او دا بس خو صحراګانی وی بس هغه ته به وتل یا به لوی لوی کورونه او زنانه به هلته کورو کی بیا به یې چیرته یو ځای دالی پټ اچول بیا به یې مقصد دا د شپی وخت باره وباسل یا به چا کورونه باره وو نو شپی وخت به زنانه هم باره صحرا ته وتلی عام طریقه به دا وه اوس چې کله آبادیګانې زیاتې شوې په کلو کې هم مېلمه درشي نو کلي دونه لوی شو آبادي چې کلي نه مېلمه ته دا کیسې ورغلي ته د کلی نه بهر صحرا ته باسی پورا یوه تماشه یی اوس دلته خو به نږدې ده صحرا اوس ته اکوړی ایغ منځ نه ته اوس صحرا ته وباسه دی کیسو پاره کله به دوند وی کله به باران وی کله به سردی وی کله به ګرمی وی غټ مسافت وی کله هغه میلمه به ضعیف وی کله ماشوم وی کله زنانه وی نو ډیر شل کیسې رادرومی نو یقینا د دې خبرې ضرورت جوړ شو چې دې پاره داسې یو انتظام پکار ده چې هلته کور کی بدګویی نه سړی نه سي تنګ او مقصد دا کی سي نو دا مجبوری په بنیاد باندې ضرورت ایجاد کی ما ہے خود به خود سړی ذهن ته داسې سوچونه هغه پرېوځي چې هغه په بابت کې دا سوچ خلکو وکړي چې یاره دې پاره داسې یو انتظام پکار ده نو چې چا اول نه وکړو هغه خو هغه عقل و درایت ورته خدای ورکړی وه نور ته یې دوره ورکړی چې یاره دا دوه والا طریقه چې کی قبوله کی ده والا طریقه قبوله کی البته چې چوک کچ فهم وی لکه د ډیر دی کلو خلق هغه اوس دی کی دا نکینی دا چې جوړ کی وتا کانه کلو کی دا بوډاګانو پریه دا, دا دی کی به یو ځای دا هر شی یو ځای کیږي خپل صحرا ته جی دا بوډاګان اوس لا پدی باندې هغه عقول دونه کمزوری چې هغه نه تسلیم کوي نو شاه صیب وایی چه په دی باندی چه دا په دی انداز سره په دغ تدریج سره دا ترقی راغلی ده په دی باندی هغه چه کوم دی د مرافق فی البلدان او په شهرونو کی مقصد دا دی چه دا ارتفاقات او ورځ په ورځ دا نوی نوی شیونه دا ددی خبری چه دی ګواه دی دی ما تحقیق فمزا علی ذلک قرون بیا په دې باندې څه قرون تیر شي دارنګې بیا په دې باندې څه قرون تیریږي تیریږي ولم یزالو یفعلون ذلک او خلق هغه کار دغسې کوي لکه مثال د دې فلش سیستم واخله بل شی واخله بل شی واخله نالو پخول واخله مخکې به دغسې اوبه بهېدلې دین هغه الهام نی مراد دا هر چا ته غورځي که مقصد دا دی چې هغه د ضرورت په بنیاد باندې که آبی دین وي او که چې وي دینداري هغه الهام په معنی مصطلح سره ورنه مراد نی نو دا که یو هغه جمله صالحه من العلوم الالهامیه جمع شي المؤیده بالمکتسبه او بیا دې تایید په تجربه سره هم وشي تجربه هم ثابته کی چې واقعي دا چې دا نفمن شیدا نو دې باندې بیا یو وخت پورې خلق دغسې چې وي روان وي بیا چې کله ترقي نوره وشي بیا له هغه نه مقصد دا دی چې هغه بیا ورک شي بیا هغه بل شی شروع سي بیا دوره پورې چې هغه سړي خلقو نه ویر شي هغه بل شی چې سي یعنی مقصد ترقي ګاڼه شي ونشبت علیها نفوسهم او منگل خخی کی پدی بانے بیا نفوس تے خلق او خلق ٹینگ داونی سی بعض نسخوں کی بدا یا بسط وی او په دې باندې نفوس وچ شي یعنی چې څونه طاقت په نفوسو کې په دې باندې چه کي ختم کي خو دا کار کوي وعلیها کان محیاهم و مماتهم او په دې باندې بیا دي خلق ژوند وي او مرګ وي په دغه باندې دا دا ژوند پیدا کیږي او مړیږي هغه طریقې په دوه کې چې دغه څه چوي رایجی وي و بالجملة حاصل خلاصه دی خبری دادا فحال الالهامات الضروریة مع هذه الاشیاء الثلاثة چی حال دی دی الهامات ضروریه و سره دی اغا دری شیونو انسان تا خود دری شیون خدای نور ورکڑی دی کنا چی دی دی عقل اغا مفاد تحت کلا یو کار کئی مفاد عامہ او بل حاجت روایی سره سره هغه نظافت او پاکیزګی هغه هم خوښوی او بل په انسانانو کی اهل عقلین و درایتین خدای پاک چه دی پیدا کړی دی نو دی شیونو سره سره دا نور دری شیونه دی پاره شاه صاحب مثال ورکوی چه یو الهامات ضروری شو او یو دا دری شیونه چه د انسانانو ته خدای پاک چه دی ورکړی دی زیاتی دی مثال داسې ده لکه یو نفس سا اخیستل شو دا خو بلکل دی ضروریاتو نه ده او یو بیا په دی کی تا اختیار شته چی کله لنډه لنډه سا اخلی کله اوږده اوږده سا اخلی نو دا نفس سا اخیستل دا هغه الهامات ضروریه داسی دی لکه نفس هغه سا اخیستل او دا نور مزید چی دا انسان ته خدای پور کړی دی دا داسی ده لکه بیا هغه نفس سا چی تا اخلی نو په خپل اختیار سره کله اوږدې اوږدې اخلې کله لنډې لنډې اخلې دې داسې مثال ده خو د الهامات ضروریه ټولو ته خدای پاک چه دي کړي دي حتی چې په دې کې حیوانات هم چه دي شریک دي شاجی و بالجمله حاصل خلاصه د خبر دادا فحال الالهامات الضروریه حالت الهامات ضروریه و مع هذه الاشیاء الثلاثه سره دی اشیاء ثلاثه و داسدا کمثل النفس لکه مثال دی اغا سا اغستلو اصله ضروری چه اصل دی دی خو ضروری دا سا خو اخستل بمنزلت حرکت النبض بالکل داسې لکه په منزله دی حرکت تی نبض کتا خوخه ای کنی خوخه اغا نبض بده چکی حرکت کئی نو سا اخستل دغا شای وی ضروریاتو نوی وقد انضم معه الاختیار فی صغر الانفاس وکبرها ها البته دیتا بیا ورمنظم شی هغه اختیار په ورکوالی دی ساګانو کی او غټوالی دی ساګانو کی ورکی ورکی اخلی کا اوږدی اوږدی اخلی ښه جی اوس دا درې شیونه په دې کې ټول انسانان برابر نه دي امزجو د ناسو او عقولو کې چې دا فرق تا نو مفاد عامه دې پاره کار کول حاجت روائی سره سره پاکیزګی او نظافت منتخب کول او په دی انسانانو کی اهل درایت او اهل عقل چه هغه بیا استنباط تی ارتفاقاتو وکی او نور خلق تی هغه اقتداء وکی په دی کیسو کی ټول خلق برابر ندی دا کیسه درته کئ ما حاصل برون درته ویلی وه من رای کلی چه هغه درې شیونه کوم دي رای کلی ولحب ظرافت ولاستنباط الارتفاقات والاقتداء فیها نو پدې کی اختلاف موجود وو ولاختلافهم فی التفرغ للنظر ونحو ذلک من الاسباب او دارنګ ځنی هغه نظر او ځنی استدلال ته اوزګار وی او ځنی استدلال او استنباط ادی هغه مقصد